چې انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم عیسی علی السلام به د خپل مرګ نه مخکې مخکې ایمان وروړي یا به په بجون کې ایمان وروړي او که په جون کې نیوی نو ځنکدن وخت کې به ایمان وروړي په ځنکدن وخت کې به دوی ته دا معلومه شي چې وایي خدای کو حضرت عیسی خدا الله صحیح پیغمبر و نو الله وایي و ام من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه هیڅ یو کس و ام من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابو د يهودونه هیڅ یو کس الا ليؤمنن مگر خامخا خامخا هغه به ایمان وروړي به په هغه باندې به په عیسی علی السلام چې واقع دا خو د الله پیغمبر دی قبل موته مخکې د مرګ داغنه که موتیه کې ضمیر راجع کې د اهلی کتاب تم سیده د اهلی کتاب والا د خپل مرګ نه مخکې مخکې په حضرت عیسی به ایمان وروړي او کدی کې ضمیر عیسی علی السلام ته راجع کې هم سیده دا څومره اهلی کتاب چې دی دا به ټول ایمان وروړي په عیسی علی السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ دا غنه عیسی علی السلام چې راکوشي دی دنیا کې یو عجیب نظام براشي د عدل او د انصاف او د دینداری نو چې دا دینداری راشي دا دنیا برا پراخ شي دا پراخ د دې وجنه الله بدون مال راولي چې هر سړي سره ولا مال زینی دغه وخت کې به يهودیت هم ختم شي عیسایت بم ختم شي دا نور مذهبونه بم ختم شي ټول خلک به یو دین باندې شي چې هغه اسلام دی قبل موته مخکې د مرګ دا غنه و یوم القیامت او پرس د قیامت یکونو وی بد عیسی علی السلام علیهم شهیدا پاغوی باندې گوا چې رب دې سړی زما سخت خلاف کو رب دې سړی زما سخت دشمنی کوله فبظلم من الذين نو په سبب د ظلم فبظلم نو په سبب د ظلم من الذين د هغه خلکو هادو چې هغه يهود دي دغه يهود چې هغوی به ظلمونه کول او دا بدعملۍ به یې کولې دا مخکې تاسو بدعملۍ ووي فبظلم نو په سبب د ظلم من الذين د هغه خلقنا هادو چې هغه يهود دي دی يهود به ظلم کو د الله د حکمونو نافرمانی به کوله په دې نافرمانه سره حرمنا عليهم خیال کوي د دې ظلم په وجه ډیر حلال سيزونه الله وی ما را واغشتل او په دې باندې می حرام کړو په دنیا کې حرمنا علیهم حرام که مونږ په دوی باندې طیبات پاک سیزونه احلت لهم چې هغه حلال د دوی لپاره ډیر حلال سیزونه مې راواغشتل او په دې باندې مې هغه دغه کړل حرام کړو په سوره انعام کې به درته هغه راشي دوخان په حرام شو دا واز دې په حرام شوې ده مداري خیال لري د دغه ظلم او د دې بد عملو د وجې دنیا کې مې سزا دا ورکړه چې هغه حلال شي نه مې په دې باندې سکړل حرام کړو حرمنا علیهم من حرام کړو پاغوي طیبات پاک سيزونه او حلت لهم چې هغه حلال کړی شي وو دا غوي د پاره دا د صد وجه نه دی د ظلم د وجه او بل دا ځنې بزرګان بل شان معنا کوي عامه معنا خو موږ دا کو چې دا یهود چې دي دوی د خپل ځانونو سره ظلم کو بدعملې کولې د دې بدعملو د وجنه ډیر حلال سیزونه وو چې هغه زولګېدم په دې مې حرام کړ لکه وخان غوښه یا نور لیکن بعضې اکابر بل شان دغه کوي استاد صاحب هم وی الکه په دنیا کې دا د الله لوی نعمت دی چې خوراک دی حلالي چې د کوم ملګرو کاروبار حلالي خوراک حلالي سکاک حلالي دی دی او چې زه د الله په نس باندې د غیمه کامیابی زما خجوند دی دا د انسان ښه ژوند دی کله چې سړی بدعملی شروع کی ناروا شروع کی الله په یو افت راولي مدلی الله تعالی د حلالو نه محروم کی او ټول خوراک حرام شي دا دغه هغه حلال سيزونو نه الله سکی محروم کی پاتې شي او دغه حرامو پسې لګیا یو منډي وای نو هغه بیا داسې وایي چې دوی ظلم کو بد عملی کولې نو حرمنا مونږ دوی محروم کړو دلته د حراموالی نه غو مشهور حراموالی نه دی یعنی دوی می محروم کړ یعنی دوی می منع کړل د سنه طیبات دا حلالونه احلت اغه حلال شي د احلت لهم چې دوی له حلالو حلال پرې خودل او هغه حرام پسې شو یو وبصدهم او په سبب د منې کولو د هغوی عن سبیل الله د لارې او د دین د الله نه کثیره ډېر چې دوی ډېر خلک د الله د دین نه منې کول د دغه وجه نه ما په دوی باندې هغه حلال حرام کړو وبصدهم او په سبب د منې کولو د هغوی عن سبیل الله د لارې د الله نه د دین د الله نه کثیرا ډیر خلک دا بدعملی وي او بل واخذهم الربا او په وجه دا غستو دا غوی سود لا دی به سودونه کول سودونه او سودونه دون منحوس سیز دی چې په هغې باندې بیا روره دی د حرامو نه محرومي وبس واخذهم الربا او په سبب دا غشتو دا غوی سود لا وقد نه او حال لا دې چې غوی من کړی شی او انه د دې سودنا بل واکلهم اموال الناس په يهودو کې یو بدعملی نه ونه سود خوري پکې و خلق د الله د دین نه منې کولو او بل دا دی چې ظلمونه پکې وو واکلهم اموال الناس او په سبب د خوراک دا وی مالونو د خلکو لا بل باطل پناه کا مړه خو چې څه طریقه ووا اب استعمالول او د خلکو مالونه به خورل کله رشوت صورت به رشوت باندې رئیسار نو کچره د ظلم صورت به په ظلم باندې رئیسار نو فی العلم په علم کې منهم د دغه يهودونه لكن الراسخون لیکن هغه خلق چې هغه محکمو فی العلم په علم کې الله وتخکل خيستا علم ورکړو خيستا لکه عبد الله بن سلام شو یا دغه ملګری شو چې هغه بیا ایمان راوړو نو دغه محکم شکم په يهودو کې والمؤمنون او مؤمنان دا زمونږ د امت چې دا کوم مؤمنان دي دا ټول یؤمنون بما دوی ایمان وروړي په هغه کتاب انزل الیک چې هغه نازل شوی دی تا ته په قرآن مجید میمانی لکه عبدالله ابن سلام راغو ایمان پی راوړو منګم پی ایمان دی وما انزل او په هغه کتابونو چې هغه رالیږلي شوي دي من قبلک مخکې ستانه تورات زبور والمقیمین الصلاة دلته دا عجیبه ټکی دی والمقیمین الصلاة او زه مدح کوم زه تعریف کوم د قائمونکو د مانځه والمقیمین الصلاة او زه مدح کوم زه تعریف کوم د قائمونکو د مانزه دا عجیبه مسله ده عرب ندی هر سړی داسې دی په یو طریقه چې ورته خبره کې کې کې د هغوی زړه راتنګېږي مختصر وایي چې کله نه کله خبره کوي د منځ کې لږه دغه کې بدله کې مداري د دې وجه نه دا ځای نه دی نحویانو ته او علماو ته دا ځای سخت مشکل دی چې دا ول مقیمین الصلاه دا ټکی څنګه راغی دا نه جوړیږي په کار داسې چې داسې ویلې وي والمقیمون الصلاه مدلی پوه نه شوې الته والمؤمنون دی دلته والمقیمون الصلات والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله په وو نون سره جمع پکار و دلته په یو نون سره راغله یو نون سره جمع لري راځي چې دې کې دا حالت د نسب یا حالت د جری دا دلته ولې رااله داسې نو ما وی دا منصوب دی په هغه سره د د مدح په صورت دی بدل کړی دی د منس کې اشاره کوي لکه زویم کنه پلانی پلانی او مړه د دې بل خو پښتنه مکوه دا څنګه کوي نو والمقیمین الصلاۃ او زمت حکما ز تعریف کوم د قائمون کو د مانزه الکه دا کم خلک چې دا د مانځه اهتمام کوي نو د دوی خو پوښتنه مه کوئ والمؤتون الزکات او هغه خلک چې هغه ورکوونکي وي زکات له والمؤمنون بالله او هغه خلک چې هغوی ایمان روړونکي په الله والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت پر ورځ د قیامت به الله د دوی سره څه معامله کوي اولئک دق خلق سنؤتیهم زرد چې موږ به ورکو هغوی له اجرا عظیما بدل لویا دق خلق له به زه اجر عظیم ورکم بدل لویا بیا دی انا اوحینا الیک یقینا موږ وحی کړی دا تا ته دا پیغمبر را لېږل څه نوې خبره نه ده انسان ته وحی دا څه نوې خبره نه ده تاریخ وګورئ په لکونو انبیا دي چې الله ورته وحی کړې ده انا اوحینا الیک یقینا مونږه وحی کړې ده تا ته الله پیغمبر ته وایي مونږه وحی کړې ده تا ته کما اوحینا لکه څنګه چې مونږه وحی کړې وه الى نوح حضرت نوح علیہ السلام تا لکه نوح علیہ السلام ته می چې څنګه وحی کړی دا اقص وحی ما پیغمبر تا ته موکړه طالبان دلته وای دا د نوح علی السلام نه شروع ولې وکړه ولې د نوح علی السلام نه خو مخکې الله وحی کړی و حضرت شیس علی السلام ته الله کړی و ادم علی السلام ته الله کړی و نو دسې به ویلې وي چې مونږه وحی کړی د تا ته لکه څنګه چې مونږه وحی کړی و حضرت آدم علی السلام ته حضرت شیس علی السلام ته دا د نوح علی السلام نه وړي شروع کړه نو دا غیر ډیر جوابونه دي که ستاسو خیال مونږ د بخاری سر کې ویلو یو دا دی چې حضرت آدم علی السلام خو زمونږ نیکه دی که نه ټیک د چې زمونږ نیکه دی خو حضرت نوح علیه السلام هم کم نه دی د تم خلک ادم ادم ثانی وای څه زمانه داسې رااله چې ټوله دنیا باندې اوبراله او غرق شوه هیڅوک پاتې نشو چې پاتې نشو نو یو نوح علیه السلام او یو څو کسانو دغه نورو کسانو نسل پاتې نشو دا څومره نسل چې رستو راغی دا ټول دغه نه راغلی د نوح علیه السلام نه دویمه وجه دا ده چې دا نوح علی السلام اول هغه پیغمبر دی چې الله مکمل شریعت د تا ور کړی دی اوس که موږ داسې ویلی وي چې موږ وحې کړې ده تا ته لکه څنګه مې چې وحې کړې وه آدم علیه السلام ته نو د آدم علیه السلام په زمانه کې خو مکمل شریعت هغه نو نو بیا خو د دې دا مطلب دی چې څنګه د آدم علیه السلام په زمانه کې شریعت مکمل نو نو اوس مکمل نه دی نه ما وی دا اول پیغمبر دی چې الله مکمل شریعت ورکړي یو دا اول پیغمبر دی چې د خلک د شرک نه يرولې دي دا اول پیغمبر دی چې د د مخالفت د وجه نه الله قوم باندې عذاب راوستي دي نو وای منګه وحی کړی د تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې منګه وحی کړی و نوح علی السلام ته والنبیین او پیغمبرانو ته من بعده پس داغنا دغه هود علی السلام دی دغه صالح علی السلام دی او اوحینا الی ابراهیم او منګه وحی وکړه حضرت ابراهیم علی السلام ته و اسماعیل حضرت اسماعیل علی السلام ته و اسحاق حضرت اسحاق علی السلام ته و یعقوب او حضرت یعقوب علی السلام ته والاسباط او اولاد د یعقوب علی السلام ته و عیسی او حضرت عیسی علیه السلام ته و ایوب حضرت ایوب علیه السلام ته و یونس او حضرت یونس ته و هارون او حضرت هارون علیه السلام ته و سلیمان او حضرت سلیمان ته و آتینا داوود او ورک منګه حضرت داوود ته زبورا زبور زبور من داوود علیه السلام ته ورکو ورسولا او مونږ راولېږل پیغمبران ورسولا او راولېږل مونږ پیغمبران خو پیغمبران دو قسم دي ښا ځنې انبیا هغه دي چې الله د هغې نامې بیان کړي دي مونږ ته او ځنې رسولان داسې دي چې د هغې نامې مونږ ته الله نه دي بیان کړي ها ورسولا او رو لګل منګ رسولان قد خصصناهم چې مون بیان کړی دی داوی علیک پتا باندې من قبل مخکې د دینه ورسولا او رو لګل پیغمبران لم نقصصهم چې مون بیان نه کړی داوی علیک پتا باندې رسولان تاسو ویلو کنه چې رسولان ټول صدرې سوا او دغه دی پینزل لس خوشه دسی دی صدا پاس لس درې سوا او صدا پاس لس دا رسولان دی او انبیا چې دی نو هغه خو ډیر دی یو لک سلیر سره دی خدا رسولان دسی دی چې ټول می بیان کړی نه دی چې انبیا ټول بیان شي رسولان ټول بیان شي دا درې سوه پنځلس چېرته بیان شوي دي په قرآن مجید کې چې رسولان بیان شوي دي نو یا شپږیشت دي یا ویشت دي او دا د نورو انبیاو ذکر نه دی شوی نو دلته پې ښکلې مسله راووته په انبیاو به ایمان وروړو که نه مسله ده خدا ایمان به تفصیلی وی کدا ایمان به اجمالی دا مسله ده په انبیاو باندې ایمان ضرور دی خو ګوره تفصیلی نه تفصیلی ضرور نه دی اجمالی بس صرف دومره وایا چې په تمام رسولانو می ایمان دی په تمام انبیاو می ایمان دی مونږ چې ځان خلاصو د سی وایو د آدم علی السلام نیواله تر د جناب محمد رسول الله پورې چې څومره پیغمبران دي ټول زمونږه د سترګو تور دي په سر او سترګو زمونږ منلي دي اجمالی خو دا تفصیلی منلي ضرور نه دي چې راته ووایي چې ښه ستا په رسولانو ایمان دې په کم کم نو لکه دا ټول نه دي بیان کړي نو زه به څنګه نامې راته یاد کم چې پلانې یو پلانې یو پلانې هلکه تاسو کې چاله د ټولو دله دغه ورځي دا درې سوه پنځلسو پیغمبرانو نامې درځي نه درځي نو ماوی په پیغمبرانو ایمان ضرور دی خو اجمالی تفصیلی نه وکلم الله موسی او خبر وکړي الله د موسی علی السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره دا یو قسم جواب شو يهودو ته دوی مخکې ویلو کنه چې موږ ته وحي قران خپل دا کتاب د اسمان نه لیکل راولېګا ګوره حضرت دغه د موسی عليه السلام ته چې الله وحي کړی دا نو ټول یې وته د تورات په شکل باندې لیکلې راولېږله قرآن مجید هغوی ته جواب ورکړه چې نه مددي دا تورات ګورې ټوله وحی نه ده تورات خو علی را نازل شو چې فرعون دغه شو غرق شو د دین مخکې وحی به لګه لګه راتله په کوی تور کې هم الله تعالی په د بازي خبره د موسی عليه السلام سره وکړي قران ته سره خبره وکړي او ټول خو نه کړی لګي وسره وکړي بیا وسره وکړي بیا وسره وکړي هغه تم لګا لګا وحی راغلی ده وکلم الله خبر وکړي الله موسی د موسی عليه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسولن راولی گل منگ پیغمبران د پیغمبرانو کار سره مبشرین چاوی زیر ورکون کی دی مومنان ولا د جنت و منذرین او يرون کی دی د دوزخ نه الله دا انبیاء راولی گل الکه څه شي دی راولېږل چې سبا بیا دې بدعملو ته څه عذر نی چې ربه مونږ نه پوهېدو لئلا یکون للناس د دې دپاره چې نشي د خلکو دپاره علی الله په الله باندې حجت عذر سبا بیا دا عذر نه کوي چې ربه چرته ابو جهل بیا دا عذر نه کوي چې ربه زه نه پوهېدم هغه فرعون بیا دا عذر نه کی چې رب زه نه پوهېدم نن هم زمونږ ملګري وایي یاره نه پوهېدم هلکه نه پوهېده څه ته وایي ولې قرآن نشته حدیث نشته ولې ستاسو په علاقه کې علما نشته درس او تدریس نشته دی نو ته پوهه څه ته وایي پوهه په څه شي حاصلېږي کتاب شته حدیث شته علما شته او بیا هم زه نه پوهېدم لئلا یکونه د دې دپاره چې نشي للناس د خلکو دپاره لله په الله حجتون عذر بعد الرسل پس د رالیږلو د پیغمبرانو نه وکان الله دی الله عزیزا غالبا حکیما خاوند حکمت ته په خپل کارونو کې نو دوی وی چې طالب سو غویو کې چې ته د الله پیغمبري دې کافرو به وی څوک دی چې تاله گویو کی چې ته پیغمبرې وی که څوک کوي او که نه کوي زما د نبوت گوی الله کوي که څوک کوي او که نه کوي زما د نبوت گوی ملایکی کوي لکن الله لیکن الله یشهد وغه گوی کوي د خپل پیغمبر د رسالت الک څنګه گویی کوي بما په هغه کتاب انزل الیک چې الله را لګلې تا ته د الله تعالی شهادت داري چې الله تعالی تا ته کتاب را لګلې دی او دا کتاب چې دی دا دلیل دی چې دا پیغمبر دی ځکه چې دسی کتاب انسان جوړولی هغه نشي انزله الله را لګل دی دا کتاب به علمه سره دا خپل خاص علم الله تعالی په دې کتاب کې خپل خاص علم یې خېره هغه علم چې هغه د مخلوق سره نشته ما کان او ما یکونو د دې ټول علم دی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 میدان حشر کې رب ته مونږه محروموي خپل ملګرو ته په اخلاص دعا وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دې له دې راتلو کې نستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي الله دا کې نستل دوی د پر سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي کوم ملګرو چې کاروبار نشته هغوی ته دعا وکړئ چې الله حلال کاروبار نصیب کړي کوم ملګرو کاروبار دی هغوی ته دعا وکړئ چې الله په خپل کاروبار کې خوشاله ساتي د زړه سکون اطمینان الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانونه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي اهل اسلام سونه بیماران دي الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګری په سفر باندې تللی دی عمره له هغوی له هم دعا وکړئ چې الله پاک هغه ځای کې څه اعمال دي هغه ورته اسان کړي بیمارو نه الله حفاظت وکړي روغ جوړ الله خپل وطن ته راولي وصلی الله علیه